عند ربي علم دراتلو د قیامت عند ربي د رب زما سره دی ما ته پته نه لګي چې څټم راځي لا یجلیا نخکار کوي دی لرا لوقت یا په خپل ټیم باندې الا هو مگر د الله ثقلت درون دې خبر د دې په سماوات په اسمانونو ول ارض په زمکو باندې لکه چې د قیامت आवाज راشي خبر راشي نو زما اسمانونه به سری شي راو به ګورځي کې زمکه به ټوکړي ټوکړي شي یا ثقلت فی السماوات درنه خبر د پسمانونو والا او زمکو والا باندې لا تاتیکم نبرازی تاسو ته الا بغتتن مگر ناصافه سړی په کپڑے راغیستی دکاندار او اغستون کې لبا ورکی دواړه به خبرې کوي دومره سمدستی براشي چې هغه دې ته جوړ نشي دا کپڑا واخلي او دا دکاندار به دې ته جوړ نشي چې بیرته خپل ځای کې کیری یسالونک کانک حفیون د پوز کی ستانه کانک گوی ته حفیون عنها خبرې ده دینه د سې ته بوزونه نه کېته به ته قیامت نه خبرې ته خبر نه الله وي قل ورته انما علم عند الله یقینا علم دې د الله سره ده ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه نه پوي نو هغه وای دا پیغمبر ته پته لګي نو چاته پیر ته پته لګي دا نه لا علمون نو قل لا املک لنفسي نفعا ویا ز اختیار نه لرم ځان د پاره نه پند پیدي ولا ضر نه د تکلیف لري کولو الا ماشاء الله اگر هغه چې وغواړي الله ولو كنت عالم الغيب که زه پوی دی په غیب باندې لستکثرت من الخير نو ما برا جمع کړې وې ځان د پاره ډیر خیر خامغه چې مکړې به مې را حاصل کړې به مې من الخير د ډیر خیر نه وما مسن يسوء نه به رسیدل ما ته څه تکلیف ته په غیب پوی دی نو بہت کې د پیغمبر مرګی مړ کېدل او سره ماتې دو غاغونه ماتې دل نو لیتلو نه بدلېږي نه یا به بل څه تدبیر کړي وي ان خان ته په غیب نه پیږي خزانه دې سره نشته دي نه په نقصان دې په لاس کې نشته دي نو څه شي ان انا الا نذير مگر نه مزه مگر يرون کې مو بشير زیر ور کون کې مل قوم دا قوم پر يؤمنون جمان لري هو الذي خلقكم من نفس واحده الله ذات چې پیدا کړی تاسو د نفس یو نه وجعل منا اگر زولې دغه نفس نه زوجا بی بی داغي ادم علی السلام مراد دی هیڅ کو نه لیا چې آرام حاصل کی دغه تا معلومیږي دا چې کور کې آرام دی بار پریشانی ده فلما تغشاها کله چې پټ کړه دا اوس عام خلکو حالت ذکر کیه فلما کله تغشا چې پټ کړي بیبي لرا حملت نو حمل والے حملا خفيفا حمل سپک فمرت به نو ګرځي دغه حمل سره دا زنانه فلما ثقلت کله چې درون شي دا حمل دعوا الله رب ما نور بلی دیو الله لرا لیناته تنا کتا را کوم ته صالحن روغ موټه لګ صالحا روغ مړ بچي دلته صالح مارا نیک نه دی ځکه رست دیو شرک کوي نو څنګه او آدم علی السلام دې نه مراد مخکې قصه د آدم علی السلام نه او رست خبره وه د عام انسانانو ده لنکونن من الشاکرین که تارا کوم ته روغ مړ بچي نو شوب موږ د شکر گزارونه فلما تاوما صالحا کله چې الله ورکی دی له روغ مړ بچي جعل له نور زیدا د پاره دی الله د پاره شرکا ایصداران فيما پاک آتا او ما چې الله دې تور کړی وي په پلان کې زیارت می غوښتلې او پلان کې بابا را را بند کړو ملنګ را راغلو دعا کړو او پلان کې را لس کړو بندونه کړیو د میرا لکړو غیر الله ته نسبت کوي فتعال الله عما یشرکون یا اورځي در لپاره د ماشوم د لپاره حزداران هغه چې الله دې تور کړی سم الله بل چاته بیا نسبت کوي بل نومونه کوي دا وي نبی بخش رسول بخش او حسین بخش دا نومونه لکې دي فتعال الله او چد الله ما دا نه یشرکون چې دیو د الله سره یې صدر جوړي ایو شرکون ایا دیو شریکان کوي د الله سره ما لا یخلق شیئا هغه چې نشي پیدا کولی څه شی وو هم یخلقون دوی پیدا کړی شوی دي ولا یستطيعون لهم طاقت نلري دا اولیاء او مددګاران د دیو د دیو د پاره طاقت نه لري نصرن د مدد ولا انفسهم ينصرون د خپل ځان مدد کولی شي په خپل چې بیمار شو او سختی پیدا ځن کدن و مړ کېدلو نو ځان نه شو خلاص ولې تا بس خلاص کی و ان تدعو مل الهدى کتر بلی دی لره نی غلار ته د مشرکان لا يتبعوكم تابعداري نه کوي دي استاد سواون علیکم برابر ده پتا زو باندې ادعوتموهم کرا بلی دی لرام انتم سامتون کدا زو چپ پاتې کیږي ان الذين تدعون من دون الله يقينا خلق چې تاسو را بلی الله د الله نه عبادونم تعلقم بندگان استاسو پشان ته چې د الله نه علاوه بل چاته چې خو بنده دی کنه وینا نه نه بوتان بوتان بوتان دي د عبادن عباد بوت وي امثالکم تاسو په شان دي پدعو من لا اذا راوي بلای فليستجيب لكم پس قبول لکړي تاسو سوال لره ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی ته تواضع غزا الله وی ودی کیدل او وی ګور اوري اوري اولیاء اوري عمري اوري ولر الهم رجل يمشون بها ایشته د پاره خپې چتللو کی پاغي باندې خپې خوشته د خپل پینې شي کوله مخکې تل کول چې ساتي نه ودلار الهم ایدین ایشتری د پر لاسونه یبتجون بیا چې نیولو کی بای باندې لاسونه اشتری خو نیول پکې طاقت نشته دی ام لو معیون ایشتری د پر سترګې یو سرونه بیا چې لیدلو کی بای باندې سترګې خوشته خو لیدل پکې نشته دی ام لو ما ازانون ایشتری د پر غوګونه اسمعون بیا چې واوري پاغي باندې اوریدلو کی پاغي باندې غوګونه خوشته دی خو اوریدل چې الله ختم کړل چې مړ شو نو اوریدل دین الله ختم کړو وینا اورینو څنګه دا به خوپا نه دي قل ادعوا شرکاءکم ویرا مدد کې خپل حصداران ثم کیدونی بیا چل جوړ کې ماته د وجلو زما فلا تنذرون مولد مرا کوي ماته او د نوح علیہ السلام ویلو ان ولی الله الذي نزل الكتاب یقینا الله مددگار یا الله دوست زما دی هغه ذات نزل الكتاب چرالې ګلې کتاب د دوستانی لپاره اے څوک چې د چا سره دوستانه کوي نو سوجو نه کوي یا داغه د حسن د وجې نه کوي چې خولې د زما سره زکه مینه ده یا داغه د عودې او مرتبه د وجې نه چې ډیر لوی عوده ده نو په کار به میرا شي ته په کار به حسن د وجې نه عودې د وجې نه یا د مال او دولت نه چې مالدار دی نو ستمایته نو دی وجې نه غلط ځان نږدې نږدې کوي یاره مالدار قرض برا کوي زکات برا کوي په وخت د سخت کې به په کار راشي الله چې د چا سره دوستانه کوي نو الله د دوستانه د بارا کتاب را لګلې دی په دې کتاب باندې الله مینا او محبت او دوستی کوي د خپل بندګانو سره څوک چې قران سره مرګره شو نو د الله دوست جوړ شو او یتول صالحین دینه شو صالح هغه چې قران لولي او چې د قران نه تختی نو دا پوه شي چې د الله دشمن دی او هو يتولى الصالحين د الله مینه کې د نیکانو سره والذین تدعون من دونیا خلق چې تاسو را بلې الله د الله لا یستطيعون نصرکم طاقت نه لري تاسو د امداد ولا انفسهم ينصرون نه د خپل ځان مدد کولی شي استغفار